مونږ د موسی علی السلام مور ته اشاره وکړه چې دلا ته ورکړه بیا چې کله ستا سره د دې د مرګ خطر شي نو دې په دریاب کې واچوا او سیرا او غم مکوا مونږ به دې تعالی واپس راولو او دې با په پیغمبرانو کې شامل کړو هلته د موسی علی السلام د مور زړه بے قرار وو نږدې وا چې داغه رازي ښکارا کړي وي کومګه داغه زړه نوې مضبوط کړي د پاره د دې چې هغه زمون په واده باندې په ایمان راوړونکو کې شامل شي وقالت لاخته قصيه هغه د ماشوم خور ته وویل ته په د پسې رستو رستو ځه نو هغه د لری نه هغه ته په داسې طریقه قتل چې دشمنانو ته هیڅ پته ونه لګیدله او مونږ په ماشوم باندې د اول نه د تیور کونکو خزو سینې حرام کړی وي چې دا حالت ولیدو نو هغه جنې هغه ته وویل آیا زه درته یو داسې کور وخیم یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې ورننوتو چې د خار خلک په غفلت کې وو هلته هغه ولیدل چې دوه سړي جنگ کوي یو د هغه د خپل قوم سړی وو او بل داغه د دشمن قوم سره تعلق لرلو نو کم سړی چې داغه د قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړی خلاف داغه نه امداد غوښتو موسی علی السلام هغه له یو سوک ورکړو او داغه کاری تمام کړو فقير موسی علیہ السلام چې دا واوریدل نو دا غوي ساروي او بوکړل بیا یو اړخته پسوري کېناستو او وی ویل پروردګارا هر څه خیر چې ته په ما باندې نازل کړي زه داغه محتاج یم نجوت من القوم الظالمين لک سات پس په دې دوانو خزو کې یو خزا ډېر په حیا سره د دخواله راغله او وی ویل زما پلار تا غواړي چې هغه درلا زمونږ د سارو او بو کولو بدله درکړي داغه پلار موسی علی السلام ته وویل زغواړم چې په دې خپل دوو لونو کې یو تا ته پني کا کړم خو په دې شرط چې تبا ات کال زما سره نوکری کوي او کولس کال دی پوره کړل نو د غستا خپل خوخه ده زه پتا سختی کول نه غواړم موسی علی السلام ورته په جواب کې وویل بس داستا او زما په مینس کې فیصله شوه په دې دوانو نیټو کې چې هر یو نیټه زه پوره کړم نو بیا به څه زیاتې په ما باندې نوي او څه قول او اقرار چې مونږ کوو الله پاغه نگهبان دی حکم شو اے موسی واپس راشه او مې ریګا ته بالکل محفوظ یې خپل لاس دی گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی به د څه تکلیف نه او د یرینا د بچکې دو د پاره خپل لاس ځان ته ورجوخت کړه دا دو روخانه نخې دي ستا د رب د طرف نه فرعون او داغه درباریانو ته د پیش کولو د پاره الله او فرمایل مونږ به ستا د رور په ذریعہ ستا مټي مضبوطی کړو او تاسو دوانو تبا داسې طاقت درکړو چې هغوی به تاسو ته هیڅ نقصان نشي در رسولې زمونږ د نخو په زور به غلیبه ستاسو او ستاسو د پیروکارانو وي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته په هغه وخت کې نور پریوتی طرف ته موجود نه وې کله چې موږ موسی لا د شریعت دا فرمان ورکړو او نه ته په حاضرینو کې شامل وې بلکې د دغه نو رستو ستاد زمانه پوری مونږ ډیر نسلونه راپورته کړی دي او په هغه باندې ډیره زمانہ تیر شوی ده او ته د تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه وې کله چې مونږه موسی علی السلام ته په اول ځل आवाज کړي وو لیکن دا ستاسو د رب رحمت دی چې تا ته دا معلومات خودلې کیږي د پاره د دې چې ته هغه خلک خبردار کړي چې ستانه مخ کې ورته بل خبردارون کې نه دی راغلي اوس کچری دوی ستا دا مطالبه نه پوره کوي نو په هشا چې دوی په اصل کې په خپل خواهشاتو پسې روان دي او د هغه چانه به غټ گمراه بل څوک وي چې د الله د هدایت نه بغیر بس په خپل خواهشاتو پسې روان شو بشکا الله داس ظالمانو ته هرگز هدایت نه کوي کم خلکو ته چې د دین مخ کې مونږه کتاب ورکړې وو هغه په دې قران ایمان راوړي او کله چې دا هغه ته اورول کیږي نوای چې مونږه په دې ایمان راوړو دا واقعي حق دی زمونږ د رب د طرف نه مونږ خود مخ کې نه مسلمانان یو دوی وایي کچری مونږه ستاسو د هدایت پیروي اختیار کړه نو مونږ به د خپل ځمکې نه اوشړل شو آیا دا حقیقت نه دی چې مونږه یو د امن زی حرم د دوی د پاره د اوسېدو زی جوړ کړو چې هر قسم میوه ورته زمونږ د طرف نه د رزق په تور به حساب را چلیږي ستارب چې سغواړي هغه پیدا کوي او د خپل کار د پاره چې څوک غواړي هغه په خپل منتخب کوي دا انتخاب د دې خلکو د کولو کار نه دی الله پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون يأتيكم بضياء أفلا تسمعون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په دې خبر غور کړی دی چې کو چری الله در باندې همیشه د قیامت پوري تور شپه جوړ کړي نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې پتا سو برلان راولي دا د هغه رحمت دی چې تاسو د پاره شپه او ورځ جوړ کړل چې پشپ کې آرام حاصل کړئ او د ورځې د خپل رب فضل ولټوي خای چې تاسو شکر گزار جوړ شئ و یوم ینادیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون یو ځل چې کله هغه ته د خپل قوم خلکو وویل مغرور کېږه ما بشکا الله مغرور خلق نه فخوي کم مال چې الله تعالی درکړې دي پاغه باندې د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او د دنیا نه هم خپل حصہ مه روا احسان کوا لکه څنګه چې الله ستاسو سره احسان کړی دی یو ورځ هغه د خپل قوم مخ ته په خپل پوره شان او شوکت سره راووتو کم خلک چې د دنیا د ژوند طلبګار وو هغه چې دی اولیدو نو وی ویل ارمان دی چې زمونږ هم هغه سوې کم چې قارون لور کړې شوې دي دی خو د لوی برخي خاوند دی لیکن کم خلک چې د علم خاوندان وو هغه وویل افسوس دې ستاسو په حال باندې د الله ثواب بهتر دی د هغه سړي د پاره چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا دولت صرف صبر کوونکو خلکو ته ملاويږي فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه السيئات إلا ما كانوا يعملون څوک چې د نیکۍ سره راشي داغه د پاره به داغه نه بهتر نیکی وي او څوک چې د بدۍ سره راشي نو بدکارو تبا هغه سي بدله ملاويږي چې څنګه عملي کوو اے نبی صلی الله علیه وسلم یقین وکړه چې چا دا قران پتا فرض کړي دي هغه به تا یو بهترین انجام ترسوي دې خلکو ته وایا چې زما رب خپوهيږي چې د هدایت سره څوک راغلي دي او پخکاره گمراهۍ کې څوک مبتلا دي او داسې چرته اونشي چې د الله آیاتونه کله پتا نازل شي نو کافران تا د هغې نه منع کړي د خپل رب په طرف دعوت ورکوا او هرگز په مشرکانو کې مشاملېږي او د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا دا غنه سیوا بل معبود نشتا هر سیز هلاکه دونکې دی سیوا د هغه د ذات نه حکمرانی داغه دا او هم هغه تب ټول واپس کیږي